ولو شاء ربي كنت قيس بن عاصم ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرصد دا سړی چې دی یو قسم لا د خپل کورني نه شکوه کوي او په عربو کې دوه کسان وو چې قیس بن عاصم وو او عمرو بن مرصد وو دا ډېر عزتمند کسان وو غسل کورنۍ عزتمند یو او خپل کشران یې قابل خلک وو نو کشران یې قابلان وو د دیو لحاظ به یې ډېر کاوه نو چې کله به پرې څوک مېلمه شو د دیو دا کشران به لاس په نامه خپل مشر ته ولاړ وو نو په هغه مېلمه باندې به یې ډېر روب وار کاوه چې هلکه دا داسې خلک دی دوی ته خو د خپل مشر ډېر اتباع ده او اطاعت دی نو هغه بل مېلمه به یې وکړاو چې افسوس دی زما هم داسې څوک وی ته هغه هم داسې کولی. بعضې کورونو کې داسې پکي چې هغې کې د خپل یو یې چې مشر وي نا ټول په سپینو ږیرو د وړو په شان د هغه عزت کوي او بیا چې مېلمه راشي او مېلمه هغه حالت ویني نو هغه ډېر وکړېږي چې افسوس دی زما کور دې هم داسې وای. بعضې کورنۍ زموږ په علاقو کې شته دی د تورپه د خپلې کورنۍ نه ډېر ګیله من دی وایي که د الله رضا شوې وای زه به قیس ابن عاصم او عمرو ابن مرثد پیدا کړی وای، نو زما کورنۍ به هم زما مدار کولی، خو قسمت ته لوی ووه کنه، دا هم د بلاغت نه خبر وو کنه، چې لو راضی د پار نفس شیء ثانی په زما نه تیره شوی ته، ولې نفس شیء اول نه په زما نه تیره شوی ته، د الله رضا شوی نه ده، نو زه د دغو مشرانو نیو کې نیم، زه په دغو مشرانو کې نیم پیدا کړی، فلو شاء ربی، که رضا شوی د رب زما. وایه با ز قیس بن عاصم پرزا شوی د رب زما وایه با ز عمرو بن مرثد فاصبحت ذا مال کثیر وزارنی بنون کرام سادت نول مسودی زه به ګرځېدلی وای خاوند د مال ډېر وزارنی ملاقات به کولی زما بنون کرام عزت مندو بچو ملاقات به کولی زما عزت مندو بچو سعادت الله مسودي چې تابع د خپل مشر دي تابع د خپل مشر دي غواړي مشري د خپل مشر دغه مشران چې د ده نه خبر شو دا شعار هغې ته ورسېد ده له ډېره جايزه را عطيې راولېږلې وې دواړو اوس د خپل ځان صفت کوي. لږ هغه سړی تعرفونه چې تاسې پېژنئ. خشاشون ځیږ دی، زه یو ځیږ سړی یم، ځیږ سړی یم، نرم نه یم. کړاسن حیت متوقع دی، په شان ته د سر د مار یم، داسې مار چې بلېږي د زهرو نه، د مار د سر په شان یم. بتانه کن په رازدارۍ کې نه با جدا کېږي ته شې زما په رازدارۍ کې لعذب د هغه غوڅوونکي توري نه ټول عمر به مې تشي ته غوڅوونکي توره پرته يم ټول عمر به مې تشي ته غوڅوونکي توره پرته يم رقيق شپرتين چې نرمې دي طرفونه داغې تېره دي دواړه طرفونه داغې مهندې هندۍ توره ده مهندې هندۍ توره ده په آلات القسم مې خوړلی لا ينفك کشحي هرمېشه به يې تشي ته زما توره لعذب رازداره د پاره داغه تېرې تورې چې رقيق الشفرتين دواړه طرفونه يې تېره مهندې هندۍ توره حسام اذا ما قمت منتصرا به کفى العود منه البدء ليس بمعزبي حسام تېره توره ده اذا ما قمت کله چې زه ولاړ يم منتصرا به په دې حال کې چې بدله اخلم بدله اخلم او امداد کوم د ملګري په دې توره امداد کوم د ملګري په دې توره. ان ذرې بطن داغه وال شوي نه، والي شوي نه، چې سړی په وې داغه نه نه تمبېږي، نه تمبېږي د والي شوي نه. اذا قیل کله چې وویل شي، مهلا، پرېږده، پرېږده، بس دی، بس دی، بس دی، قال حاجزه، ووايي هغه مانع د دې، قدي، بس دی، دا مې کافي ده. څه معنی چې کله خلک وایي چې مې وه، مې وه، مې وه، مې وه، نو چې ما یو وار ورکړی که نه، نو بیا هغه څوک چې زما مقابله کوي، بس زه په یو وار هم ختم یم، په یو وار هم اوس پوره ده. حسامي غوڅوونکې ده، اذا ما قمت کله چې زه ولاړ یم، منتصرا به په دې حال کې چې بدله اخلم په دې تورې، امداد کوم په دې تورې، نو قال کفا، ښه، اذا نو دا روح د اعتماد دی زما، نه تمبی دي د والي شوي نه نه ګرځي د والي شوي نه اذا قیل چې کله ویلې شي مهلا بس ته مې وه پرېږده پرېږده پرېږده قال اوي حاجزه مانع د دې تورې مقابل د دې تورې قدی معنی کفا بس ته بس ته دا زما کافي ده دا یو وار مې کافي ده حاجز هغه مقابلوونکی چې زما ما منع کړی د وار نه کنه هغه بس ته دا کافي ده اذا بلت بقائمه یده، کله چې کامیاب شي په مقبض د تورې باندې لاس زما، کله چې کامیاب شي په کنداغ د تورې باندې لاس زما. څه معنی ده؟ چې دښمن حمله کوي او قوم وسلو له ورمنډه کړي، نو چې توره قرضه زما، توره زما لاس ته راورسېږي، مقبض کلک کړم، نو بیا زه مقابله کوم. اذا ابتدر القوم، کله چې رامخکې شي قوم وسلې ته. هر قوم وسله راوچته کړي او جنګ له ورځي. وجدتني ته به بې مې زما منيعا مقابله کوونکی، دښمن منع کوونکی، اذا بلت کله چې کامياب شي، بقائمه په کنداغ او په مقبض باندې يدي لاس زما. وبرق هجو هجوج قد اثارت مخافتي. تهجد باب تپول د سلب مأخذ دی، لرې کېدل د خوب د ځان نه. د شعر معنی دا ده چې ډېر اوښان چې زه کله پرې ور روان شم، هغه پېښې چې منګالالی زما د لاسه څښتي وي، وابرکن ډېر د هغه اوښانو نه چې په ګونټو ناست وي، ډېر د هغه اوښانو نه چې په ګونټو ناست وي، هجودین او اودی، اودی. قد اسارت یقینا تښتي مخافته زما د یرې نه قد اسارت یقینا تښتي مخافته زما د یرې نه بوادیها هغه اولی صدوکانو هغه اولی صدوکانو امشي چې زه پکې روان یم بعصب پاتوره غوڅونکي باندې روان یم زه پاتوره غوڅونکي د سه توره مجردي چې د کاټۍ نه را ایستلي شوي، د کاټۍ نه را ایستلي شوي. وړه توره مې را ایستلې د کاټۍ نه، تېره توره، نو چې اوښان مې ویني، هغه پوهېږي چې سړی راغی، نو تښتي، منډې وهي. فمرت کهة ذات خیط جلالة